بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اورېدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده زړه په څه شي ژوندی کیږي دا ظاهره خبره ده چې د مسلمان انسان زړه په ګناه باندې په معصیت باندې مړ کیږي هغه انسان چې تل لپاره ګناه ته مخه کړې وي او د هغه ساعتونه او د هغه ژوند ټول په ګناه کې تیریږي نو د هغه زړه مړ کیږي بیا د الله ویره د الله خوف د الله محبت د دین محبت د هغه په زړه کې نه وي خو د دې برعکس د زړه ژوندون د الله رب العزت په ذکر باندې دی د زړه ژوندون په دې باندې دی چې یو انسان ګناه پرېږدي الله ته مخه کي نو چې زړه دې ژوندی شه بیا به د الله مینه ستا په زړه کې پرته وي د الله ویره به پرته وي د رسول الله مینه به پرته وي د قیامت او د جهنم ویره به ستا په زړه کې پرته وي او تل لپاره به هغو کارونو ته مخه کوې چې هغه باندې الله او د الله رسول راضي کیږي چې ګناه زړه مړ کوي او هغه څوک چې په ګناه باندې همیشه والی کوي هغه انسان په ټولنه کې په کورنۍ کې هغه ذلیله رسوا وي همدارنګه د ګناهونو پرېښودل زړه ژوندی کوي یا د ګناهونو پرېښودل د زړونو ژوندون دی نو ځان ته دې د هغې مخالفت اختیار کړه یعنې ګناهونه پرېږده بېشکه چې دین نااهله بادشاهانو بدو عالمانو او جاهلو عابدانو خراب کړه ګناهګارانو خپل ځانونه خرڅ کړل خو په دې معامله کې پیسې زیاتې نه شوې یعنې کومه ګټه یې ونه کړه بېشکه هغوی په داسې مرداري کې مشغول شول چې هر عاقل انسان ته یې تاوان څرګندیږي په ګناه باندې اخته کیدل واقعا په مرداري او په جیفه باندې اخته کیدل دي او په جیفه او په مرداری باندې اخته کېدل هغه څوک چې صاحب د عقل وي صاحب د فکر وي د هغه هغه تاوان او د هغه بدبویي هغه ته خامخا څرګندوي نو د زړونو ژوندون د الله په یاد باندې دی د الله په ویره باندې دی د الله په مینه باندې دی امام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې ما د خپل استاد شیخ الاسلام ابن تیمه رحمه الله نه اورېدلي چې هغه به ویل څوک چې دغه کلمه یا حی یا قیوم لا اله الا انت د دې په لوستلو باندې همیشهوالی وکړي د سهار د سنتو او د فرضو ترمنځ څلوېښت ورځې په دغه ذکر باندې همیشهوالی وکړي نو په دې سره به الله رب العزت زړه ژوندی کړي چې هغه زړه به بیا هیڅکله مړ نه شي لاکن له بده مرغه چې موږ سهار د غفلت په خوبونو باندې پراته یو یا د سره زموږ نه مونځ پاتې اودس پاتې او که مونځ او اودس هم کوو په هغه وخت کې کوو چې هغه قضا وي د مانځه وخت زموږ نه تللی وي دا خو لا پرېږده چې موږ وختي پورته شو اودس وکړو سنت وکړو او د سنتو د فرضو په منځ کې الله یاد کړو چې هغه باندې زموږ زړونه ژوندي شي دې نه ډېر قافله یو الله دې موږ ته توفیق راکړي دا د غفلت خوبونه پرېږدئ خویندو ورونو الله ته مخه کوي د الله یاد ته مخه کړئ د الله په ذکر باندې د خپل زړونه ژوندي کړئ که په دې غفلت کې په موږ باندې مرګ راغی چې په هغه وخت کې موږ سره د مانځه پروا هم نه وي د الله د یاد پروا هم نه وي نو الله ته به په کومو سترګو درېږو الله به زموږ نه څه پوښتنه کوي د دنیایي امتحان لپاره په ورځو ورځو باندې موږ تیاری نیسو چې یا په پوهنتون کې یا په لیسه کې یا په مکتب کې زه امتحان لرم لاکن د رب العزت همیشني امتحان ته چې هغه ډیر سخت امتحان دی هغه لپاره کله هم موږ تیاری ونه نیو په ګناهونو باندې اخته یو او زموږ زړونه مړه دي په غفلت کې ژوند کوو هر څه رانه یې دي نو لکه څنګه چې الله رب العزت د بدن ژوندون په خوراک او څښاک سره ګرځولی یو انسان هله ژوندی پاتې کیږي چې خوراک او څښاک وکړي همداراز رب العزت د زړه ژوندون په ذکر باندې ګرځولی چې یو انسان تل لپاره الله یاد کړي او د رزیلو کارونو او د بدو شهوتونو نه ځان لرې کړي او د هغه سره تعلق ختم کړي ځکه هغه څوک چې په ګناه اخته وي شهوتونو سره تعلق لري په هغه باندې زړه کمزوری کیږي او دا د زړه د مرګ علامه ده د زړه د مرګ علامه دا ده چې نیک کارونه نه پیژني او نه بد کار بد وګڼي هغه څوک چې نیک کار نه پیژني او بد بد نه ګڼي د هغه زړه مړ ده لکن هغه انسان چې کله نیک کار کوي نیک کار یې خوشحالوي او چې کله بد کار وکړي هغه بد کار باندې ډېر سخت پښیمانه وي د هغه هغه ویره او پښیمانتیا په زړه کې پرته وي رسول الله وایي چې دا کامل مؤمن دی موږ تر اوسه نه نیک کار وپېژنده او نن بد ته بد ویلې نو زړونه مړ دي الله دې په خپل یاد سره زموږ زړونه ژوندي کړي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنهما فرمایي هغه انسان مړ نه دی چې مړ شي او په مرګ سره آرام وکړي دا مړ نه دی بلکې اصلي مړی هغه دی چې په ژوندو کې مړ وي اصلي مړی هغه دی چې هغه په ژوندو کې مړ وي د عبدالله ابن مسعود نه پوښتنه وشوه چې دغسې مړی څوک دی چې په ژوندو کې مړ وي هغه وفرمایل هغه چې نیک کار نه پیژني او بد کار بد نه ګڼي نو دا په ژوندو کې مړ دی نه د نیکی کولو باندې خوشحاله شئ نیکی طرف ته ځان د خپل اولاد د خپل دوستان د خپل کورنۍ وهڅوئ او بد کار بد وګڼئ ځان ترې وساتئ خپل اولاد د هغه نه منع کړئ د خپل کورنۍ ته د هغه ازرار بیان کړئ داسې نه چې په ژوندو کې موږ مړو کامل انسان وخیار انسان هغه دی چې هغه د زړه له مرګ نه ویریږي نه د بدن له مرګ څخه د بدن له مرګ څخه نه ویریږي هغه د زړه د مرګ څخه ویریږي موږ او تاسو وینو چې زیاتره خلک د بدنونو له مرګ څخه ویریږي او ډار لري چې په ما باندې مرګ رانشي خو د زړونو د مرګ پروا نه کوي او له دغې طبعي ژوند څخه پرته بل ژوند نه پیژني او دغسې حالت انسان ته اله راځي چې د هغه روح او د هغه زړه مړ وي د الله ویره پکې پرته نه وي که طبیعي مرګ نه هم نه ویرېږئ د زړونو د مرګ نه وویرېږئ که د زړه مړ وه او تا پسې مرګ راغی نو دا دنیا دې خرابه او هغه که د زړه ژوندی و د الله په یاد باندې د طبیعي مرګ نه مه ویرېږه هیله ده چې الله رب العزت هغه په تا باندې آسانه کړي د خپل مزاج د خپل خواهشات په ځان باندې حاکم مه ګرځوئ خپل مزاج چې هغه چا باندې حاکم وي د خپل د خواهشاتو نفسي خواهشاتو تابع وي نو په دغه وخت کې خو یا به یې زړه ذلیل او بندي وي او یا به ماتې خوړونکی او شکست خورده زړه وي ذلیله به وي که تاسو غواړئ چې ستاسو په زړه کې استقرار وي ستاسو په زړه کې آرامتیا وي ستاسو په زړه کې سکون وي نو په خپل زړه کې د الله یاد ته ځای ورکړئ د الله ویرې ته ځای ورکړئ الله همیشه ځان سره وګڼئ چې بیا به هم د دنیا ژوند او هم د آخرت ژوند دواړه ښایسته وي زړه همیش د الله رب العزت په لور باندې تک کوي خو په دې تک کې ډول ډول خنډونه او ډول ډول تخریب کوونکه څیزونه دي چې مسلمان ته مخکې کیږي تر څو له سمې لارې څخه دا زړه واړوي او د کامیابی او د ژغورنې اصلي هدف ته ونه رسیږي چې د هغو په جمله کې چې تا زړه د الله نه راګرځئ ډیر اختلاط دي د آرزوګانو او د هیلو په سمندر کې ډوبېدل دي د غیرالله سره تعلق لرل دي زیات خوراک کول دي او ډیر خوب کول دي نو ډیر اختلاط هم د انسان زړه مړ کوي زړه غافلوي هغه څوک چې د خپل د آرزوګانو او د هیلو په سمندر کې ډوب وي د غیرالله سره تعلق لري زیات خوراک کوي او ډیر خوب کوي نو دا هم د ستا د زړه هغه حرکت چې الله طرف ته لري هغه سیر چې د ستا زړه الله طرف ته لري د هغه په لاره کې خنډ واقع کیږي او تا نه پرېږدي چې هغه نهایی هدف ته او کامیابی ته ورسیږي د خلکو سره ډیره ناسته صحبت فکر او ذهن پراګنده کوي او د زړه توانایی کمزورې کوي چې په دې صورت کې بیا په زړه کې د الله تعالی او د آخرت یاد لپاره کوم ځای پاتې نشي او له خپل منزل څخه ودرېږي هغه انسان چې تل لپاره د خلکو سره خبرې و ناستې پاستې وي نو د هغه فکر او ذهن پراګنده وي د زړه توانایی یې کمزوري وي چې بیا په زړه کې د الله تعالی او د آخرت یاد لپاره کوم ځای نه وي پاتې او د خپل منزل څخه ودرېږي هدف ته نه رسیږي خو هغه اختلاط او ګډون چې یوازې د دنیا لپاره وي هر هغه اختلاط او ګډون چې یوازې د دنیاوي ګټو په خاطر وي او د آخرت کومه خبره او ګټه پکې مطرح نه وي د خلکو ترمنځ دوستي پر دښمني سره بدلوي چې د آخرت کومه خبره او ګټه پکې مطرح نه وي نو دا دنیوي اختلاط د خلکو ترمنځ دوستي پر دښمني بدلوي لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني الله رب العزت رسول الله ته وایي یاد کړه هغه وخت یعنې د قیامت ورځ چې ظالم به په خپلو دواړو لاسونو خلو لګوي خپل لاسونو باندې به چک لګوي له ډیره غمه او افسوسه به ووایي چې ای کاشکې له پیغمبر سره مې د نجات لار نیولې وای هی زما تباهي او عذابه کاشکې فلانکي سره مې هغه څوک چې په دنیا کې په کفر او ګناه کې دوستان ول نو یو تر بله به د آخرت په ورځ دوی دښمنان وي مګر پرهیزګاران خلک به داسې نه وي چې هغه دوستیم په دنیا کې و هغه دوستینه به هم په آخرت کې هم نو ډیر اختلاط کول واقعا زړه کمزوری کوي د انسان ذهن پراګنده کوي چې په هغه کې بیا د الله تعالی او د آخرت لپاره یاد لپاره کوم ځای نه وي د یو مسلمان اختلاط او ګډون باید له نورو مسلمانانو سره عبس او بېځایه نه وي بلکې د مصلحت او د تعاون پر بنا وي لکه د جمع په مانځه کې د جمعې ورځې په مانځه کې د اخترونو په منځونو کې او په حج کې اختلاط او همدارنګه د علم او زده کړې په خاطر د خلکو د نصیحت او خیرخواهي لپاره او په مباحو کارونو کې اختلاط کول نو دا د مصلحت او د تعاون په بنا دي او هغه اختلاط چې هغه اخروي هیڅ کومه نفع نه لري هغه یوازې دنیاوي ګټو په خاطر وي او د آخرت کومه خبره او ګټه پکې مطرح نه وي نو د خلکو ترمنځ دوستي پر دښمني سره بدلوي همداراز د آرزوګانو او د هیلو په سمندر کې ډوبېدل د ستا زړه د الله رب العزت د سیر او د حرکت طرف نه چې دا زړه هغه طرف ته حرکت کوي دا راګرځوي او په هیلو او په ارزوګانو سمندر کې ډوبېدل په دې لاره کې تا دپاره ډېر لوی خنډ دی په ارزوګانو کې اورګډېدل داسې سمندر ته لاهو کېدل دي چې ساحل نه لري او دې سمندر ته له علم او پوهې تشلاسی او مفلس خلک ورګډیږي هغه څوک چې علم او پوهه لري دې سمندر د ارزوګانو ته نه ورګډیږي لکه څرنګه چې ویل شوي دي ارزوګانې د مفلسو خلکو پانګه ده او داسې پانګې لاسته راوړلو سائل شیطان د دروغې وعدې او د خیالونو خوبونه دي هغه نفس چې ټول کوشش یې د دنیا لاسته راوړل دي او هغه نفس چې تل لپاره د هغه مقصود دنیا لاسته راوړل وي نو هغه نفس ټیټ او چټل نفس بلل کیږي د چټلو نفوسو خاوندان همیش او تل لپاره د مال پیسو او د ښځو د لاسته راوړلو او نورو دنیاوي شیانو لپاره ډول ډول آرزوګانې کوي او په همدې کې فکر او ذهن مشغول وي او بیا چې کله له داسې خیالونو او خوبونو څخه راویښ شي نو ګوري چې هیڅ شی په لاس کې نشته خو د اوچتو او پاکو نفوسو خلکو آرزوګانې او هیلې هغه د ایمان لاسته راوړل د علم لاسته راوړل او په علم باندې عمل کول او الله ته د قربت وسایلو په باره کې وي چې تل لپاره د هغو هڅې همدا وي زړه تل لپاره الله طرف ته حرکت کوي او په دې لاره کې چې کم خنډونه دي هغه لرې کړه چې یو د هغو خنډونه دا ده چې غیر الله سره تعلق لرې کړه څوک چې غیر الله سره تعلق لري هغه کسان چې د الله نه ویره نه لري د الله ویره د هغوی په زړونو کې پرته نه وي نو که ستا تعلق او دوستی د هغو سره پیدا کړه نو ستا زړه به د دې حرکت نه پرېږدي ځکه بې د رب العزت نه د بل چا پورې زړه تړل د زړه لپاره تر ټولو زیات خرابوونکی سیس او ډیر بد حالت دی بلکه له دې څخه ورته بل زیات تاواني په بدبختیو کې اخته کوونکی او له فایدو څخه لرې کوونکی څیز نشته چې د غیر الله سره د تعلق پیدا شي نو تل لپاره به تا په بدبختیو کې اخته کړي او په هغه شیانو کې چې ستا د دین او د آخرت ګټه وي د هغو نه به دې لرې کړي ځکه څوک چې له الله تعالی څخه سوا بل چا پورې زړه وتړي پر بل چا باندې بروسه او اعتماد وکړي نو الله تعالی به یې همغه څیز ته وسپاري چې بیا خو به نه د الله تعالی د مرستې او عزت مستحق وي او نه به ورته هغه څوک نجات او عزت ورکولی شي چې د چا سره تعلق دی او د هغه سره بته ده خامخا به هغوی د دغه عبادت کوونکو خلکو له عبادت څخه بیزاره وي او د دوی پر ضد او د دوی دښمنان به وي دوی خو په دنیا کې د بتانو عبادت کوه خو د دیو عبادت نه به هغه بتان په آخرت کې بیزاره وي او د دوی به دښمنان وي نو غیر د الله نه بل چا پورې زړه تړونکی او بل چاته امید لرونکی انسان یا هغه خلک چې غیر د الله نه بل چا پورې زړه تړي او د بل چا نه امید لري هغه به په دنیا او په آخرت کې تل لپاره په بدبختیو او ناکامیو باندې اخته وي همدارنګه زیات خوراک کول باید چې بنده په خوراک کې تجاوز ونه کړي او نه خپله ګیډه له حد څخه زیاته ډکه کړي ځکه چې دغسې حالت د عبادت او اطاعت کولو په مخ کې خنډ ګرځي او بنده د ځان په دروندوالي او کسالت باندې اخته کوي د ډیر خوراک په وجه د بدن شهواني مواد زیاتیږي او په بدن کې د شیطان لپاره رګونه پراخ او تاند ګرځي ځکه چې شیطان د انسان په بدن کې د وینې په څیر حرکت کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی انسان نه دی ډک کړی هیڅ لوښی بدتر له ګیډې څخه انسان ته یو څو مړی خوراک بس دی چې خپله ملا ورباندې نیغه وساتي او په هغه باندې ژوندی پاتې شي دا نه چې دا دومره خوراک وکړي چې د دې زړه د الله رب العزت د حرکت د طرف نه منع کړي او په هغه لاره کې دا خنډ وګرځي د ورځې خو لا پرېږده چې ماسخوتن کله خوراک ته کینو دومره خورو چې بیا د سخوتن منځه وخشي نو زموږ په زړه کې دومره غفلت او کسالت پروت دي دا قوت زموږ په زړه کې نه دا توفیق الله نه راکړی چې جګ شو اودس وکړو او الله ته ودرېږو فرض مونځ ادا کړو تهجد او نفل په خپل ځای باندې پرېږدو همدارنګه ډیر خوب کول ډیر خوب کول د انسان زړه مړ کوي د انسان بدن درنوي وخت ضایع کوي انسان پر تنبلی او غفلت باندې اخته کوي همداراز ډیر خوب کول د کراهیت حد ته رسیږي د بنده لپاره ګټور خوب هغه دی چې د زیاتې اړتیا په اساس وي د شپې لومړنۍ برخې خوب له آخرنۍ برخې څخه بهتر دی چې ماسخوتن وختي ویده شه او شپې په آخره حصه کې پورته شه د عاجزي او ته تضرع لاسونه پروردګار ته پورته کړه تهجد وکړه تر څو چې الله رب العزت د ستا ګناهونه درته وبخي ماسخوتن هم ویده ټوله شپه هم په خوب سهار مانځه ته هم نه پورته کیږو او که سهار مانځه ته پورته شو نو چې مونځ وکړو بیا متصل د هغه پسې په خوب باندې اخته د سهار مانځه څخه وروسته تر لمر ختلو پورې خوب کول مکرو دي ځکه چې دا د ګټې د لاسته راوړلو مهال دی او د سالکینو یعنې هغه څوک چې الله سره رابطه لري دا د هغو دپاره د سیر یعنې د تک کولو په خاطر د سهار مانځنه وروسته وخت دا ډیر لوی امتیاز لري ان تر دې که چیرې هغوی د شپې په اوږدو کې هم سیر کړی وي نو د لمر ختلو پورې ځانونو ته له سیر څخه وروسته کېدلو اجازت نه ورکوي یا د لمر ختلو پورې خوب نه کوي هغه څوک چې الله سره تعلق لري دا ځکه چې دغه مهال د ورځې پیل دی دغه وخت روزي او برکتونه راځي او د خلکو ترمنځ تقسیمات کیږي او دا چې دغه مهال د ورځې کنجي او شروع ده نو په نورې ټولې ورځې باندې اثر غورځي پس په دغه وخت کې خوب کول نه دي په کار او که څوک پکې خوب کوي نو باید چې هغه د زیاتې اړتیا په اساس وي چې ټوله شپه یې خوب نه کړی په کوم تکلیف کې اخته وي نو قدرمنو اورېدونکو د خپل ژوند د الله په طاعت باندې ژوندي کړئ د ګناهونو د بدبختیو نه لاس په سر شئ چې عزت د دنیا او د آخرت هم په برخې شي قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړو